موږ ویلي وو چې په دې کې مرکزي مسلې دوه بیانېږي یو مسله د جهاد فی سبیل الله تعالی او دویم د انفاق فی سبیل الله تعالی دا مونږ اول ویلو چې قران کریم کې ټول اتم زامین بیانېږي سلورو ته مونږ اصول وایو او سلورو له ممدات وایو سلور اصول یو توحید د الله او د وحدانیت بیان دویم مسله د رسالت دریم صداقت د کتاب او سلورم ایمان بالآخرہ دا سلور اصول دي سلور خبرې نور داسې دي چې دا سلور مضبوطی پای کې یو جهاد فی سبیل الله تعالی دیم انفاق فی سبیل الله تعالی دریم دا اغین تنظیم او سلورم دا اغین آداب او دا ټول یو بل لازم او ملزوم دي دا الله وحدانیت علب جندگی کی چې بیست د پیغمبر وشي نو الله انبیاء علیهم السلام دې تر علی ګلی دي چې خلق ما او پیژني او د الله د پہچان طریقہ هغه کتاب کرا لګره قران او یا نور آسماني کتابونه او د دې ټول مرحله نتیجه وروزی اخرت کې چا مسله منلې دا هغه به جنت ته ځي چا چې خلاف کړي هغه به جهنم ته ځي اوس کدا خبره څوک نه مني نو هغه سره په جنگ کې jihad وکړي jihad د پاره د مال لګول لازمی دي ځکه په تش لاس باندې جنگ نه کیږي او د jihad د پاره تنظیم ضروری دی یو به مشری نور به داغه ماته او د تنظیم د لپاره آداب ضروری دي چې مشر خپل ډیوټي وپیژني کشر خپل ډیوټي وپیژني نو دا اته خبرې قران کریم کې مقصدی ذکر کړي توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرہ جهاد انفاق تنظیم او آداب چې دا ستایي نو په دې حصہ کې او رستوري ضرور وړ خبرې ذکر کوي jihad فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله تنظیم او آداب او دا موږ پرون سبق کې ویلو چې د تنظیم د پاره پنځه خبرې پنځه اصول لازمي دي دو دا غینا پرونی سبق کې ذکر شوی وو چې یو د تنظیم څومره مرګري داغي عقیده بده یو دي عقیده به د توحید عقیده ستاسو یوی نننی سبق کې وتکم منکم امتون کې درې مقاعده دا تنظیم د بار ذکر کړي چې تنظیم کې څومره کسانی مشران کشران لوی واړه زورور کمزوري دا ټول به خپل وس مطابق کار کوي یعنی خپل کار به بل چاته نه بریږي ارکان د جماعت بسی هغه به فعال دي کار وکړي الله فرمایي ولتکم منکم او شیدی استاسونا امتون یو ټولګه یدعونا ال الخير چراغواړي خلق لا ال الخير قران او سنت خیر څه ته ویل کیږي خیر قران او سنت ته ویل کیږي خیر معنا حافظ ابن کثیر کوي اتباع القرآن والسنه تابعداري کول د قران کریم او د سنت د محمد رسول الله دا خیر دی ځکه یو حدیث کې راځي الله چې بچا احسان کی او خپل نعمت به کوي نو غل په دې کې ورکی من یرید الله به خیرا چا باندې چې الله اراده د خیر کی نو غل د دین سمجھ ورکی د دین په ول ورکی نو خیر نه مراد قران کریم نشید استاسو نه دا یو ټولګه چې خلک را بلی قران ته چې خلق د الله کتاب تراشي ويامرون بالمعروف او حکم بکای خلق ته د نیکو المعروف معروف سمانه دا علامه نصفی وای المعروف ما عرف من القرآن و سننا تفسیر مدارکا معروف آغا دوئی چه داغی پہچان قرآن و سنت کرے یعنی زما او استاد د خوخه خبره هغه معروف نشي کېده معروف باغی چې هغه قران ویلي او سنت د محمد رسول الله ویلي ځکه ما کتاب علماء ویلو نبی رسول الله وی ما تاسو له داسې یو دین پرې خو دې چې لیل او ها کنه هارها داغه تور شپه کې دا رڼا دا لکه چې رڼا د څنګه رڼا وي ما تاسو له واځه دین پر خودو نو یامرون بالمعروف حکم بکای د توحید او د سنت و ينهون عن المنکر او من کوي بخلق لرا د بدونا منکر څه ته وایي ما نکر عن الكتاب و سنة اغا سیز منکر دے چه اغا دا قرآن و سنت خلافی دا قرآن او دا سنت چه هر سا خلاف که مولانا سیب خلاف دے نو دا منکر دے که پیر سیب خلاف دے نو دا منکر دے که یو کتاب خلاف دے نو دا منکر دے علم خو هغه دی چې الله قران کې ویلي او د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم د عمل نه د قول نه د وینا نه او دارنګي داغه د ژوندۍ نه مونږ ته سرګن شوی ځکه د نبی علیہ السلام د وفات د سورۃ مخ کې اخیری آیات د قران کریم د سوره مائده نازلېږي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا نن ورځ ما تاسو دین کامل کو او په تاسو مې خپل احسان پوره کو او تاسو د دین اسلام دین مذهب وګرځولو اوس د هغې نه وروسته په دین کې کمی او زیاتې نشته که یو سړی کمی کوي نو دا هم ګناهګار دی که دی زیاتې کوي نو هم ګناهګار دی ځکه چې الله دین کامل کړی دی او دا اعجاز او معجزه د دین اسلام ده چې د دې په اړه کې الله ویل چې اکملت لکم دینکم تاسو له مستاسو دین برابر ک پورا مې کو د تورات باره کې نه دی ویلي د انجیل باره کې نه دی ویلي د زبور باره کې نه دی ویلي د اصل صحابه باره کې نه دی ویلي او چې کوم پیغمبر راځي نو الله فرمایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح خپل قوم ته لګره ولقد دارنګي و الى عاد نخاهم هودا عادیان ته هود علیہ السلام لے ګلو و الى ثمود اخاهم صالحا ثمودیان له صالح علیہ السلام لے ګلو و الى مدین اخاهم شعیب مدین ته شعیب علیہ السلام لے ګلو عیسی علیہ السلام عرب بن اسرائیل لے ګلو دارنګي موسی علیہ السلام بن اسرائیل لے ګلو او قران د دې نه ډک وخت او کله چې وخت او بیان د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي نو الله او ما ټول دنیا ته لګل کافتا للناس ټول خلق ته ټول عالم ته لګل دا معجزه د جناب محمد رسول الله نو خبره دې پورې وا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر یوازې دا امر بالمعروف نه چې موږ کوا ورا مخرا نه هر هغه ناروا کار چې هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه باغی باندې دلیل وی نو بس هغه رد ده نو بان کې چې کله اخیری دوه ځله وو الله اکبر الله اکبر او بیا لا اله الا الله نو کوم مؤذن کوم بام والا وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو هر سره په جمعه ته په منډه راځي چې لیوانه شي وای وکړه لیونه شوی وای چې لیونه شوی ما تا په بام کې محمد رسول الله خیر کې ولي وای لا اله الا الله باندې بام ختم شوی دی ته محمد رسول الله ولي وای ولې محمد رسول الله وې سو ګنا وا او شي دغه چې ویل ګنا څنګه دي چې نبی اسلام نه په دلیل نشته دی دغه ته مو بدعت چې پیغمبر یو عمل نه کړی عليه الصلاه والسلام او دې کې لکه د تختی الوا شو دا بدعت ته دا به هندوانو کولا هندوانو به چې کله مړ لام بولو مړ به کوم دې لام بولو هغه هندوانو مړ لام به نو دی خو په مړ لام دی دو او هغه ته په پنځه باو سجرا غلې وا او داغه نه بالوا پخې دا په مسلمانانو کې ډیر رسمونه د یو هندوانو نه پاتې لکه تاسو د یو څو شمار لکه د تختی الوادا د هندوانو رسم نن مسلمانان لګیا دي تختی الوا په خی وې دا ثواب کار دی څوک ول لړګي الوا وې څوک ول تختی الوا وې هندوانو چې بکم ځای کې مړ ولامبولو چې هغه ولا رڼا شي زما مهربان چې ځان سره رڼا وړي نه دا لاخر ولا نه رسي بیا دا غي نرسو اندوانو با چې کله واده کولو نو ناویلې به سره جوړا چولا نو مونږه چې وکنا نن مسلمانان چې ناوی جوړي نو کې خاص او یا بل جوړه چې ولا خلی نصره ولا خلی دا بچاره سمو د اندوان اندوانو چې بواده کولونو مهدی نه خبره وړه جنکو با نفریزو کې مونباته یې خري او ډول سورنه به غول نن مسلمان کوي او کنه کوي وای دا اور بل له راغ زنه اور بل شي نو بیا کور کې په سپدرې مرز باندې په پیالې جګړې چې تاسو سره پیالې نه زماغه مراغشتي او خوارو تاسو سره او پیالې نه وي چې زلاله بدرې مرز زما پیالې راغستې دا تعالی خپل سره بار کړې چې بار بال مالې کې برې نو اور په خپل لاس بل کې وې دا اور بل دی نو باغې کې وا پردای چې نه کوي او پردی لکان به یو بل بل اصول لرون والو نه شي دا د هندوانو رسمو د مسلمان کېشتاو کنه لډو به اندوانو به مټیاري لاړه جنکو به الکانو لخلا کې ورکولا الکانو به جنکو لخلا کې ورکولا نن ته وګورم مسلمان کښتو کنه وای نن فلانې خاله نه خروړې دا ان نن به هغه اوس ګورو قسم او خلن به ډمه جوړیږي نو ترور راشي هغه ډمه شي نو نه خبر دواجي او لونه د خلکو مخ کې ګړي کی دای حیا وا دمل دې دوه نه پاتې نو هندوانو ما چې کله ډولۍ راړه ډولۍ به راړه نو الګ به په اس سور کړو نن موږ اس باندې سره وو کنه سره که اس دې نن ولا موټر جوړ کړو فخسته ولا جوړ کا او خو پیسې دی ولا کا دا کله هندوانو را سم نه هندوانو چې با ډولۍ راړه ناوی براله نخفو کې به پیزار به ور د خپل وستو او غلبه ولا اوربشي ریچی دا ولا خپل واچو له بدی راځه نن مسلمان ولا ورکه کړو ورکه ها وای چې کوم چا ولا کټ سم کړی دی هندوانو بناوي لا کټ سم کړو نو مسلمانان نن سمای هندوانو با زر او تاول الګ لاس کې ورکو کدی له الله بچي ورکه چې اول زوی وشي نو دا چا چې لونه شي دي دې له چا الګ ورکه نور لاس نن مسلمان هم دا کوي دا ټول منکرات دي په یو شمار په شو په دې کوم رسول مونږ دي دوه غم او خادای مون اثر غسته د بل چانا او چې د چانا اثر غسته په کارو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مو انا غسته یامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر علماء له پکار دي چې د حق خبره ودی د هر چا مخکي او د منکر رد کی نو دې بڑا مورت کولې چې ډمه ګډول ګناه سبا به بیا هغه روټۍ له دینه سي ډکیږي بنا الان کې چې په کوم واده کې تم د خور شي داغه خوراک داس آرام دي لکه سره چې بلې حمام دي چې تم د خور به جوړ شي نو کوم داسې واده چې پای کې تم د خور دي خیر ورو طعام طعام الولیمه وشر الطعام طعام الولیمه نبی علیہ السلام وی بهتر روټي هم د ولیمه روټي دا او د دنیا نه ناکار روټي هم د ولیمه روټي دا خیر کومه ده کومه چې په سنت طریقه باندې واده وشي دا بهتر روټي ده او ناکار څنګه راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت په خلاف شي ډوړې د ولادتلی نه خلکو له دعوت ورکړي راځي روټي ولنډې الله نه خانه په سر نه لري نو اکثر چې راځي وګاډي وځي نه یو خو پرته کړه ولکه بل خو عمل کوي چې خلکو روټي خوري ولیمه خو د ولد نه ده او د دې مطلب دا دی چې هلک او جنې خپل کې ملاو شو او خوشاله دي نو الحمدلله د شکریا روړی پیدا شي فقط دا واده په سبب باندې دا واده نه مخکې وروړی وي لنډې اعلان نه خانک په سر نیولې ها وینهون عن المنکر او منکې بخت قلادت خلاف د قران او سنت نه لهم عذاب نظیم دی د بار عذاب لوی دی اوس دنیا کې نیک عمل کړی دی او چا په عمل کړي پته به څنګه لګي الله وای قیامت کې ودا سره روخان راځي یوم تبیز وجوه هغه ورځ باندې چې پړم وای مخونه تک سپین بوي وتسود وجوه او تک تور وای مخونه تبيز وجود اهل سنت والجماعت چا چې د قران او سنت موافق زندگی تیر کړی نو مخ به رڼا کوي او چې چا د قران او سنت خلاف کړی مخ به تکتوري او دنیا کې یو پہچان دي پښتانه یو بل مدل کوي الګا په ځاني لري کتلیو دا مخ دا سره ته وایي دي ری دي شامې دي یعنی په دې مخ کې ډوغادونو او باندې سړی هلکه و چې دانه ولې نو سړی و چې مخله مولا کته د مخ نه سې برېښنا کیږي دا د ایمان اثر کله چې یو سړی ایمان پد کې وي نو ته په مخ کې با رڼا وي تاسو ګورئ انګريزان تک سپینی وته چې سپین سپینه مې کاته ودل مې نه کاته او په حرم کې وته ګرځي نو حبش وای د حبشې نه راغلی تک تور وي د تبخي بشان دي تاسو به یو ځای طواف کې رواني نو ته به لړ کې ولا سیوا دا ولې دا به اثر د ایمان اثر به د ایمان ځکه الله وایي چې مخونه به سپین یو تور وي فاما الذين سودت وجوههم دا کسان چې تور شو مخونه داوي نو وی ولا الله اکفر تم بعد ایمانکم ایتاسو کفر کړو پر ایمان نه فذوقوا العذاب نو سکی عذاب بما کنتم تکفرون دا آیاتونه د الله دی چې دونو په تابانه بل حق برشتیا وما الله يريد ظلما للعالمين او الله نه غواړي زیاتې کول ظلم په مخلوقاتو ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص دی الله له تابعدار دی هغه مخلوق چې پر اسمانو کې دی او کده زموږ کې وإلى الله ترجع الأمور اي تاسو کفر کړو پر د ایمان راړو نه فسو کول عذاب او نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دا غي تاسو انکار کولو او هغه ځان چې اب یفتت سپچو وجوه مخونه دی فی رحمت الله دی په مهرباني د الله کی او دی په دې کې همیشه تلک آیات الله د آیاتونه د الله دی نتلو علیک جللو مون پتا باندې بالحق پرشتیاو وما الله او نه دی الله پاک یریدو چې غواړي ظلم للعالمین زیاته په مخلوقاتو داوود توحید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض حال دی الله لتا بدا بیا مخلوق چې بر اسمان نو قدس مو کړي و الی الله حال دی الله لا ترجع الامور واپس شدل ټول کارونو